دا خلک د نیکۍ نه مخکي د بدۍ د پاره تلوار کوي حالکه د دوی نه مخکي چې کم خلک په دې لار باندې تللی دي په هغه باندې د الله د عذاب عبرتناک مثالونه تیر شوي دي حقیقت دا دی چې ستارب د خلکو د ظلمونو کولو باوجود دا غوي سره د معافی نه کار اخلي او دا هم حقیقت دی چې ستارب سخت عذاب ورکون کې دی